الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم تر مقدمتون پورې وي درېمه حصه مقدمه وي څلورمه حصه مقصود د کتابي پنځمه حصه خاتمه وي دا د خدای تقسیم اوله د بسم الله نه تم کوم ځای پورې وي بعدو پورې په دې اوله حصہ کې با خطبه ذکر کړي شغا مشتمله په امور ثلاثوي په حمد وی په تسمیه وی په تشهود په صلات خو اکثر محدثین دا نه ذکر کوي د هغه وجود د وجې نه چې نن تاسو په څه کې ویلي ترمذي کې وي پوه شئ تاسو دویمه حصہ د اما بعدونه تر مقدمه پورې هغه باعث سره تصنیف فی هذا الحدیث تو سما چوی هغه ته باعث سره تصنیف درېمه حصه د مقدمې هغه مصنف احوال وی د تصنیف حال وی هغه پر ما تاسو په یاد سره ذکر کړ څلورمه حصه مقصدی او خاتمه ده مقصد د ذکر کړی باب الماء تقوفی نجاست تا اوس مصنف ته ذکر کړي باعث د تصنیف فی هذا الحال به په دې فن کې د شرح د معنی آثار کړی آثار کوم چې د صحابو نه را نقل دي ظاهر کې په کمزي کې چې تعارض متصور کیږي د هغه تعارض پکړه دی لکه ترمذی کې چې ما تاسو ته ویلي وو اهل الحاد او تزندق همیشه باندې ګوري د دین د برنامه ولر لپاره دا مې وبانو احادیث څنګه ومنو دی په کور کی اختراف دی مونږ ته دی ومنی او که ددی ومنو مونږ د ابو هرره ومنو که مونږ د ابن عمر ومنو که مونږ د عبادت ابن ثابت ومنو عبادت ثابت پرغیت وخدا دی چلا صلاة لمن لم یقرأ فاتح کتاب اما سا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منقول دي اثر او روایت او خبر او سنت او حدیث دې وضاحت ما تاسو کړې ده په ترمذی کې فی الاحکام التي يتوهم الحاد دا هم مقصد دا دی چې خلک په زلالت واقع کی او داسې نه ده دا د دې کم فهمو فهم دی څنګه ثابت ده لقلت علمهم بناسخهم من منسوخها د وای د قلت علم وینه د ناسخ چې دا ممتاز د منسوخ نه کی وما يجب من العمل منها او د دې علم نشته دی په هغه چې عمل په واجب دی فيما يشهد له من الكتاب الناطق والسنة المجتمع عليه دا د پاره شهادت کوي کتاب چې هغه کولاو بیا کتاب دی سنت چې اتفاق ده په خو نه یې جمع په مابین د احادیثو کې وکړو په تاویل د یو ناسخ منسوخ ذکر کوي او تاویل علما تاویل صحیح محمل پیجاندل او خبره به هغه ته نقل کول سم تاویل نه خبره صحیح محمل تر راځول واحتجاج بعض ملا بعض او اقامت د حجت لمن صح عندي قوله د چا قول چې ما ته صحیح کاری منه په دې کې او هغه زما تش داونه ده بما صحبه مثله چې د څه خبره ثابت دي شي من کتاب او سنت او اجماع او تواتر من اقوال الصحابه ما روي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الطهارة فمن ذلک باب الماء په حدیث کې کم جوامع چې دي دا تحقیق ما تاسو کړو شاګه کې فتن او اشاعت او عقائد او مناقب او سیر ادا تفسیر هاته مزامین دي لیکن د کتاب مصنف کتاب چې دی دا په طریقې د سنن دی فقې ترتیب سره دی په طریقه د سننو کې د ابتدا چې کړی دا د مسلې د صلات نه کړی دا چونکی صلات موقوف تر طهارت دی طهارت راځي په نیاه نو د دې وجنا د مسلې د نیاه نه شروع د فقه لحاظ کړی فقی لحاظ چې دې دې تسویل کی سنن به فقی لحاظ کې هم شې سره صلات ته صلات موقوف دې تر طهارت طهارت په سره جی میاه راځي نو احکام المهنه ذکر شروع هدې کې را بهر کار ساختن میل او اندر دلش انداختن الله چې د چانه کم کار اخلي د هغه په ځای کې الله جل شانو هغه جذبات اور دی به لګي پاره دا د په ځای کې الله دا جذبه غوړوي باب الماء تقع فيه نجاسة طریقه کار به پدې کې دی چاول به من تحریر د محل نزاع کو به بیان د اختلاف کو به د هر فرقې دلایل به ترجیح د ماهر راجح تحریر د محل نزاع چی هغه کی د عنوان د مسئلې تحریر د محل نزاع چی هغه کی په عنوان د سی مسئلې دې تا کوم مسله وای مسله د نیا نو مولول کوم مسله مسله د نیا په مساله د میاه کې د پنځلس اقوال دي خو معروف اقوال څلور دي او تحریر محل نزا شروع شو پنی زهر زوهر باندې او به هل پالي پلتيږي چې خاصلت د او بوت خاطب شي تغیر د اوصاف ثلاثه راشي د او خپل خاصلت سیلان دی بس الا پدې لنډه دا چې اوبه په خس خپل خصلت وي نه پدې کېږي په نزد امام مالک باندې اوبه پدې کېږي په تغییر د اوصاف ثلاثه طعام لون ریح په نزد احناف او د شوافیو ماء قليله چې وي هغه په اختلاط د نجاست باندې پرې کیږي اگر چې تغیر د اوصاف سره سم نه راغلی خو چې اختلاط د نجاست تکراره د احناف او شوافی دا مطلب دی یا خو نه تاسو دا قنات دومره خسته تقریر می تاسو کو چې نه یاد وي تاسو ګرمیم کی ها نشته ګرمي ها ګرمي پنځیر کې ده ها دته چې دې ته کومه مسله ویل کیږي مسله د میرا په نه ځاله ظاهر چې خاصه دوبو پکې نه نجس کیږي په نه دې مای مالک چې او صاحب ثلاثه متغیر شي نه پرېتی نه نه پرېتی نه د شوافیو د حافظ باندې او ساعت ثلاثه په ماء جاریو کې دي یا په ماء کثیرو کې ماء قلیله په اختلاط د نجس باندې نجس کیږي هغه چې تغیر د اوصاف ثلاثه نه ده به په کور کې مختلف دي د اشعار په پنځه باندې ماء قلیله چا ته قليل ښکاري جو قليل دي کو کثير ښکاري جو کثير ياد کو تاسو او دې مقام کې د اهل ظواهر مسلک د نه ذکر کړی د امام مالک رحم الله مسلک ذکر کړي داغه د پاره دلیل حدیث دی دی وزاره کم حدیث ته زقاری سے تو سوایا حدیث حدیث وایا حدث وایا بس دا اول حدثنا دی چې تاویو کو تاسو د سی وی چې و به حدثنا زیات خلی و بالسند المتصل منا الى ابو جعفر طحاوی همسی او کو حد د ثناوی وای نو دا به ملحوظ کوي ساتي چیرې په واسطه مونږ ته رسېږي ولی تاسو ته د محمد ابن خزیمه شاګردان خني نه به پکې دروغ دي او شي تاسو به حدثنا او به حدیث او به سند متصل منا خو که داسې وی وی نو دا هم جایز دی هو به هم تاسو ته انشاءالله بخاری کې به ډیر زور اخلي دا خبره دې په دې ځینې کې ما تاسو ته سیغ دا ادا چې ذکر کړی دي نو نه سیغ می تاسو ته وي څه کې می ویل ها ترمذی کې ګټه په دې کې دا ده چې هغه يو ځای نه خبره بل ته رانقل کوي که نه هغه طریقې د صيغ دي حدثنا دي انبنا دي اخبرنا دي الفاظ دي اوس وایم دي خو بنه پدې دیږي اوس دې هغه د مکه دې گزارې معروف کیږي مردار پکې وي د حې ټوکې پکې وي جو بنه پدې دیږي یرا تغید او صاحب صلاح سراغه پدې دیږي دې سره ته ګوري دې کې ابراهيم بن داوود او سليمان بن داوود سره ابراهيم بن داوود او سليمان بن داوود الاسدي دا بنيدي غلطي ده معلومیږي چې د دې دوه استادان دې ابراهیم داود دې او سلیمان داود دې په دې باندې خو د زر پاره دا پکار چې قالا تشنیه ویلي حال دا دې چې دې قالا چې غته سویل دا مفرد ویل دا غلطی شوی دا عبارت چې دی صحیح ابراهیم عن ابي يحيى الاسلمي ها فقال لو سقيتكم كذب لو بدركم ربيد بزانا تاسنا خوخوي دا زنانه چې د عن امه دا څوک ده دا ام محمد ده د محمد نبی صلی مور ده او مرتبه ده قبولیت کې دا مقبوله ده سو د حدیث د دې لپاره ده چا دا باندې پرې دي حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم توجدا چې تاسو دا نس کوي نه استعمالوي من وی یا رسول الله دا مردار د فقاری پیس کوي زکه او بچی دین شي په نه پیدا تیرې لوي شي فاستقینا وتوینا وس کلی او ځانم په بو باندې مور کو دا قول د چا او تاسو پیژاند دی امام مالک صاحب او د هغه د مرګورو هم دغه قول کوم چې په دې کې ذکر دی او زعیل دیس دا هم دا قول خو معروف بګی ما مالک صاحب وایو